الله يعلم ما تحمل كل انسا وما تغيد الارحام وما تزداد کافرو د رسول الله نه مطالبه وکړه د بعضې فرمایشي معجزو چې که ته واقع پیغمبرې دا صفا مروه راله دغه که سرکه دا غرونه زمونږ نه لږ په شا که او زمونږ نیکه به قصی بابا راله را ژوندې که قرآن مجید دوی ته جواب کوي هلکه د الله ډیر عظیم قدرتونه دي قدرت هم بې اندازې دی علم هم بې اندازې دی صفا مروه څه کوي چې دا ټوله مکه خو به دله سره کړي تاسو وایه قصی را لجوندې که دا غون مشران به درته را ژوندي کي د الله علم هم بې اندازې د الله قدرت هم بې اندازې صرف دونه خبره ده چې الله ځکه نه کوي چې دی کې مصلحت دی مصلحت مصلحت دا دی چې حضرت جبریل ویلو پیغمبر علیه السلام ته چې که دې خلکو له دا ستا خوښه دا مطالبه به زه منظور کم خو بیا به مهلت نی یا به ایمان راوړلی او که ایمان راوړل نی بس درز عذاب به نو پیغمبر اسلام وی چې ربه ما ته دا خپل قوم پرېږدی که ایمان یې راوړی ایمان به راوړي او که ایمان یې رانوړه بچي به یې راوړي نوسي به یې راوړي نو وایي الله یعلم الله عالم دی ما په هغې تحملو چې باره یې کل انسا هره ښځه هره ښځه چې په خپل رحم کې کم شی اوچتوي او باری یې الله ته پته لګي چې د پلانې ښځې په رحم کې بچې وشو د پلانې ښځې په رحم کې امید وشو که هغه د انسانانو وي که هغه د ځناورو وي دغه وزې دي او دغه غواګانې دي چې د دوی امید وشي الله ته پته لګي چې د پلانې غوا او د پلانې وزې او د پلانې دغه امید دغه شو وشو الله یعلم الله علم دی ما په هغه تحملو چې باره یې کل انسا هره ښځه دا یو وما تغید الارحام وما تزداد تغید او تزداد د دې دوه معنی دي یو معنی دی تغید کمیدل تزداد زیاتیدل په کمیدلو هم الله عالم دی او په زیاتیدلو باندې هم عالم دی وما تغید الارحام او په کمیدلو د رحیمونو وما تزداد او په زیاتیدلو د رحیمونو مزری استاد وی رحیمونه نه زیاتیږي او رحیمونه نه کمیږي هغه د ښځې بچیدانه نه ده نه کمیږي او نه زیاتیږي دا مجاز دی د دې داسې مثال دی لکه تاسو وایې ناوه لږه بهیږي او ناوه ډیره بهیږي ناوه خو ماغه شی دی لږه خو نی خو مراد د دې نه څه دی هغه ناوه کې چې څه شی وي هغه او بل ډیرې بهیږي دقسې رحیمونه کمیږي رحیمونه زیاتیږي یعنی رحم کې چې سي کله نا کله د رحم کې د الله په قدرت دا بچی غټ په جوسه کې غټي دا زیاتېدل شو کله بچې څه وي هسې چینچې وي نرې پرې وي دا کمېدل شو کله ناکله د ښځې بچې اته میاشتې پس شي د کمې ښځې بچې په یولس میاشتې پس شي په موده کې زیاتېدل کمېدل کله ناکله جي صاحب په شمار کې کله یو بچی شي کله دوه بچی شي کله درې بچی شي نو وی وما تغید الارحام او په کمیدلو د رحمونو وما تزداد او په زیاتیدلو د رحمونو دا خو هغه معنا شوه چې د تغیدو معنا موږ وکړو کمیدل او د تزدادو معنا وکړو زیاتیدل خو که دا متعدي والی تغیدو کمول کمول او تزدادو زیاتول نوم بیا صحیح دی نو بیا دا ما په معنا د الذي سره کې وما او الله خبر دی په هغې تغید الارحامو چې کمی رحیمونه رحم کمی نو کمی یا موده کمه کی یا شمار کم کی یا جوسه کمه کی وما تزداد او په هغې چې رحم یې زیاتوي وکل شیء او هر یو څیز چې دی عنده په نیز د هغه بمقدار دا په اندازه دی د الله هر یو کار د خپل پروګرام مطابق ښه د الله یو کار هم بې انتظامه نی بې ډنګه نی وکل شیء هر یو شی عنده پنیز داغه بمقدار په خپل اندازه دی عالم الغیب والشهاده دقه الله خبر دی په پټ او په ښکاره هلکه موږ ته چې کوم پټ شی نه دی او موږ ته چې کوم ښکاره شی نه دی په دې ټولو الله خبر دی الکبیرو چې هغه غټ دی او المتعال هغه اوچت دی د هر چا نه هلکه علم یې دومره دی چې که پټ پټ نه پټه خبره وکړم پې عالم دی او که ښکاره خبره وکړم عالم دی سواء برابر دی الله ته سواء برابر دی الله ته منکم پتاسو کې من اثر القول هغه څوک چې هغه پټه کوي خبره ومن جهر به او هغه څوک چې هغه په زوره کوي خبره الله ته ده د بني آدم پټه خبره او الله ته د بني آدم ښکاره خبره دا ټولې برابر دي اوس موږ ته برابر نی مونږ خو که لږ معمولي خبره په دغه کې ما ته هم که لږه خبره وکړه زه به ته څه دي ووې پته نه لګي دا ومن او الله ته برابر دی هغه څوک هو مستخفن چې هغه ځان پټونکي وي باللیل په شپه کم سړی چې د شپې په توره تیاره کې ځان پټوي الله ته پته لګي چې پلانی سړی پلانی ځای کې اوده دی سر یې ښکته کړی دی هلته دی په دې هم الله خبر دی ومنه او هغه څوک هو مستخفن چې هغه ځان پټونکي وي باللیل په شپه وساربن او ښکاره ګرځېدونکي وي بالنهار د ورځې ښکاره روان دی وساربن ښکاره ګرځېدونکي بالنهار د ورځې له د دغه له د هغه دپاره معقبات ملایکې دي که له کې ضمیر د ماما ته راجع کې هم صحیح ده له شته دی د دغه من دپاره د دغه کاکا دپاره معقبات ملایکې من بین یدیه مخ د مخکې د هغه نه ومن خلفه او رستو د هغه نه الله تعالی کرم ته ګوره کرم موږ سره خو ټوپکمار روان یو څومره قدر کوو څونه تاوانونه پې کوو هلکه د الله د طرف نه موږ سره دغه دي محافظین څه ملایکې زموږ نه مخکې رواني څه ملایکې زموږ نه رستو رواني کمې مسلې چې د هغې فیصله نی شوې چې څه حادثې موږ ته رامخې ته کیږي دا مخکینۍ ملایکې د هغې دفاع کوي کمې افتونه چې موږ ته حادثې د رستو را راځي دا رستو ملایکې د هغې دفاع کوي او چې د کمې خبرې فیصله شوي وي د هغې دفاع نه کوي معقبات جمع د معاقبتون ده هغې جماعت ته وایي چې د یو بل پسې راځي او زمونږ جماعت ته سبق هم ووی و پسې بل جماعت راغی دلته سبق وایي کلاس والا نو دا معاقبات شو داسې ملایکې دي د ورځې یو ملایکې وي د شپې نورې ملایکې وي بدلونه کله کیږي مازیګر او سبی کې نو د الله د پاره دی ملایکې من بین یدیه مخکې د دنه ومن خلفه او رستو د دنه یحفظونه دا ملایکې ساتنه کوي د دې بنیادم خو من امر الله په حکم د الله ادکه مونږ خو څه تنخواه نه ورکوو دا د الله حکم دی ان الله بیا مسله ده ان الله یقینا الله ورې چې په قوم باندې الله تعالی انعامات وکړي که نه الله تعالی د قوم نه انعامات نالی کمې پورې چې دوی خپل حالت خراب کړي نی ان الله یقینا الله لا یغیرو هغه نه بدلی ما هغه نعمت او هغه خوشحالی بې قوم چې په یو قومي الله چې په یو قوم باندې نعمت وکړي احسان پې وکړي عزت ورته ورکړي الله دا احسان دا نه بدلی هماغسې به عزت مني الې به یې کوي چې دوی ګنده کارونه شروع کړي حتی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کړي ما هغه ښه حالت بانفسهم چې هغه په ځانونو د دوی وي هغه دوی خپل ښه اعمال پریږدي او هغه بدل کی په بدو اعمالو نو بیا تې زه نعمتونه علم وی تاسو ګورئ مکې خلکو ته امن وکنو هر ځای کې بدامني وه خو په مکه کې دغه امنو مکې والا کې یو کمال و چې د صله رحمۍ به ډېر خیال ساته د مظلوم امداد به یې کو چې مسافر به رالل د هغه به یې ډېر خیال ساته دې نېکبختو دا هر څه ختم کړه صله رحمي راواغېسته په قطع د صله رحمۍ بدله کړه رسول الله سره د ټولو رشته وه که نه وه لیکن هغه ختم کړه هغه د مظلوم مرګتیا هغه ختم کړه بلکې دوی به ظلم کو بلال صاحب سره څونه ظلم کړی دی خباب صاحب سره څونه ظلم کړی دی رسول الله سره څومره کړی دی چې دوی دا خپل ښه حالات راواغشته او په بد بدل کو الله ته دا نعمتونه واغشتل همدا سرداران بوتله بوتله بدر ته او په بدر کې هلته ټوکړه ټوکړه شو که نه شو ان الله لا یغیر یقینا الله نه بدلی ما هغه ښه حالت بقوم چې په یو قومي حتی تر دې پورې یغیرو چې هغوی بدل کړي ما هغه حالت بانفسهم چې د دوی په خپل ځانونو دی وایسا اراد الله کله چې الله اراده وکړي بقوم په یو قوم سوءا د عذاب فلا مرد له نو نشته دی واپس کوونکی د هغې دپاره فلا مرد نشته دی واپس کوونکی له د هغې دپاره وما لهم نشته دی د دوی دپاره من دون الله بغیر د الله نه من وال امداد کوونکی بیا د الله د قدرتونو بیان هو الذي الله هغه ذات دی د زمیدار ماما نه دی چې سار له د ګاڼۍ واري او دلته د شپې اسمان وپړقېږي نو په ده باندې رپېدل راشي چې خدایه خیر وکړې خدایه خیر وکړې دا خو سبا زما وارو د ګاڼۍ دا به څه کېږي کله چې د ماما وتري وتره سبا له ګوټ کوي مزدوران یې تیار کړي خو چې اسمان وپړقېږي یا مثلا د خټی کړي کوټه نیمه پاتې ده او نیمه جوړه ده او دلته اسمان وپړقیږي نو په ده باندې یره راشي نو خوفا د پاره د یرولو او کله نا کله داسي چې د یو سړي پټی دی فصل یې اوچیږي ګرمي ده سخته دلته اسمان وپړقیږي زمونږ تمه پیدا شي چې الحمدلله الله به دغه وکړي دا پکی وی او دا الله راوچتی کی ویسبح الرعد او تسبیح وی پاکی بیانوي د الله رعد بحمده سره د حمد دغه که د رعد نه مراد دغه د اسمان غرار والیم سي د دا غرار د خپل شان مناسب د الله پاکیم بیانوي او د الله حمد هم وایي ځینې خلک وایي مراد د رعد نه هغه ملائکه ده چې په دې اسمانونو په دې ورځې باندې مقرر ده پاکي بیانوي د الله رعد سره د حمد د هغه والملائکتو او ملائکې هم د الله پاکي بیانوي او دا ولې من خیفته د وجې د یرې د هغه نه ویرسل الصواعق او الله رالیږي تندرونه الله رالیږي تندرونه فیصیب بها نو الله ورسوي دا تندر من یشاء هغې چا ته چې د هغه خوښه وشي دقسې په مکه مکرمه کې یو غټ د پیغمبر علیه السلام دشمن غټ دشمن او چې کله پیغمبر علیه السلام د ده باره کې وي یا الله د ده نه مې خلاص کړي وایي د ورځې اسمان شینو او یو کړنګ وشو لکه دغه او د کړنګ سره به میزایل پرې راغی میزایل او دا سر یې وله وو ختم یې کړو وهم د الله خو دونه قدرتونه دي د الله دومره علم دی لیکن مشرکان وهم او دا مشرکان یجادلون هغوی جګړې کوي فی الله په باره د الله کې هلکه ته چې د الله خبره دوی سره وکړې نو د الله باره کې دوی جګړې کوي وهو شدید المحال او دغه الله ډیر سخت طاقت والا دی محال په معنا د طاقت سره راځي محال په معنا د عذاب سره هم راځي خو امام مجاهد د دې معنی کوي شدید القوه الله ډیر سخت طاقت والا دی له دعوت الحق د دغې الله دپاره د دعوت حق هلکه نور دعوتونه پرېږدی اصل دعوت دا دی چې الله طرف ته خلکو له د الله دین طرف ته خلکو له دعوت ورکړي والذین یا دا یا مراد د دعوت نه دعا والی هلکه مونږ کله د یو نه دعا غواړو کله د بل نه دعا غواړو دا کار راله وکړه او دا کار راله وکړه هلکه دا ټوله څه ځایي دي اصلي دعا چې ده نو هغه څه ده چې سړی د الله نه وغواړي د الله دپاره دا دعا حقه والذین او هغه معبودان هغه خدایان یدعون چې دا مشرکان عبادت کوي من دونه بغیر د الله نه لا یستجیبون لهم هغوی به دعا قبول نه کړي د دې خپلو عبادت کوونکو که ډېر ورته ووایي چې پلانې کار راله وکړه پلانې راله وکړه پلانې راله وکړه لا یستجیبون هغوی به دعوت قبول نه کړي لهم د دوی بشیء د څه شي د بوتانو نه او د دې نورو شیونو نه سوال کول دا ته به راله لرکه او دا بچي راله راکه او دا داسې وکړه د دې داسې مثال دی لکه کوی ته دې چې لاس نیولي یو اوبو راوخېجی تګیم یو اوبو راوخېجی یعنو یو لپې اوبه لږ خو راشی څنګه چې هغه اوبه تا ته نه راخېږي دقسې دا بوتان او دا ستاسو نه شي کولی الا کباسط کفیه مګر پشان دغه اوږدوونکي د ورغوو الالماء اوبو ته لیبلغ فاه چې هغه ورسیږي خوله د هغې ته وما هو او نه وي هغه ببالغه رسېدونکی هغې ته وما دعاء الکافرین او نه دی دا دعا د کافرو چې دوی لګي او دا د خپلو بوتانو ته اوازونه کوي الا فی ضلال مګر عبس ولله او خاص د الله د پاره یسجدو سجده کوي او تابعداري کوي من فی السماوات هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوښه لکه دا مسلمانان دا ملایکې وکرهن او په په زور لکه منافقان منافقان په خپل خوخه نه کوي د شرم د وجې نه کوي وزلالهم او سوري د دوی سجدې کوي الله ته بالغدو په سبعي کې والآصال او په بیګي کې زیلکه بس دی سجده ده ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراک د خپل خوب پیغمبر علی السلام په حدیث هم ربه پوی کی ربه د قرآن او د حدیث او عظمت زمونږ په زړونو کې واچي ربه د قرآن او د حدیث او محبت زمونږ زړونو کې واچي ربه د قرآن خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي په آخرت کې هم راکړي په قبر کې هم راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښو کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا او آخرت کې الله ورته اجر د دی ورکړي سره زمونږ نه الله